موږ یو بل اوریدونکي عبدالغفار لیک رالیږلی ده او پوښتنه یې کړې ده وایي د سرو زرو د زکات د فرضیت دپاره څو مثقاله سره زر د نصاب په توګه تعین شوي دي حضراتو شل مثقاله نصاب د سرو زرو دی که دغه اندازې ته سره زر ورسېږي نو که یې نارینه مالک وي او که د زنانو ګېڼه وي او په دې شر کې د پوره خلاص وي دا سړی نو بیا پر دغه سړي باندې زکات د دغه مال کېږي د دراهمو لپاره یعنی سپین زر په هغو کې نصاب دوه سوه دراهم دی درهم د اټانۍ په شکل کې دغه شي لکن د سپینو زرو او دینارو نسقال یو شي کې دا بیا د سرو زرو نو د سرو زرو اندازه دا په خپله یعنی شل مسقاله ده حتی که نو نس نیم مسقاله وي زکات نه پر کېږي او د هغه سپینو زرو مقدار او اندازه نصاب هغه دوه سوه دراهم دي او که یو سلو یو کم یعنی یو کم دوه سوه وي یو سل و نه نوي بیا هم زکات نه پر کېږي او که یو څه سره زر یو څه سپین زر دا ولري دا نو بیا سره زمېږي که یو نصاب ځینې جوړېدی بیا زکات باندې ستا که نه جوړېدی نو نسته والسلام